نو اوس مسله داره چې د استحقاق د عذاب د پاره ولهم عذاب علیم د خلکو د پاره دردناک عذاب دی نو عذاب علیم د دې یو سبب دار به ما کانوا یکذبون او به مدار چې وای ذاقیل لهم دی تویل شي فساد تزمکه چې مکوې نو قالو انما نحن مصلحون منګه اصلاح کوونکیو نو دا دواړه خبره به د معطوف معطوف علی دواړه به سبب شي د استحقاق العذاب د پاره دا خلک مستحق د عذاب ولې دي دا مستحق د عذاب ذکر یې کنه چې به ماکانو یکذبون او دا خلک مستحق د عذاب ولې دي وې دا قیل لهم کله چې تو ویل شي چې فساد تزمکه کې مکه وینو دی وې مونږه څه کوونکو اسلام دا ته په یکذبون او یقول دا دویم تعین عربی کې دویم قول نه هغه دار چې دا دلته کې ومن الناس من یقول دا په من یقول باندې کې د من باندې څه شریعت نو من الناس ځنې د خلکو نه من هغه څوک دی یقول چې وي آمنا الی اخرهم و او منهم بعض د دې نه من هغه څوک دی من هغه څوک دی اذا قيل لهم چې دې ته ویل شي فساد پزمکه کې مکه ونه دی مونږه اصلاح کوونکیو نو چون کې هغه یقول په سله د من کې راغله او لا محل لا من الاعراب محل من الاعراب نه لره نو دلته کوم دا بیا محل من الاعراب نه لري وماروی عن سلمان ان اهل هذه الايه لم ياتوا بعد دا مولانا غرض د علامه د عبارت نه د فر سوال نه اصل د سوال دا نه چې تا خو عاطف ک پچا باندې پیګ او تا خو خو عاطف هم ک پچا باندې په یقول باندې دنه خو پته لګي چې دا قسم خلق د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چې معطوف علی هغه وخت کې ودا کان یکذبون والا اما یقول وو نو بیا خو دا و اذا قیل لهم دا کسان به هم بیا هلته وو ځکه چې معطوف معطوفن علیه خو یو حکم لري کنه اهالان کې سلمان دا خبره کړې ده چې مصداق د دې آیات لم یاتو بعد اغلا تر اوسه پورې راغلي نه دي چا چې دا خبره کړي کنه چې دې ته ویلې شي فساد پزمکه کې من کوي دی وای منګه اصلاح کوونکې خلک یو نو وای د دې مصداق لا تر اوسه پورې راغلی نه وي نو ستاسو د مخ کې تعین چې دیو کدا دوا د دې او د سلمان نه چې کوم روایت ته نو دې دواړو په منځ کې څه شعر تناقض نو د راځي جواب کوي دس حاصل د جواب ادارې چې سلمان چې ویلی چې لم یاتو بعدو نو د د معنا دا ده د د معنا دا ده چې دا خلق به تمامهم ندی موجود شي به تمامهم یعنی د رسول کریم په وخت کې د رسول کریم په وخت کې به تمامهم دا خلق نو بلکې هغه ټیم کې مو او پرستو عصر او پرستو زمانه کې هم دا سره روانه ده هر دور کې داسې خلک یو ته فساد مکوا نو هغه انما نحن مصلحون انما نحن مصلحون هر دور کې داسې خلک را روان دي داغه مقصد دا نه چې د دې مصداق د سره موجود نه لري داغه مقصد دا چې به تمامه مصداق موجود نه لري بلکې رسو خلک هم را روان دي ان هغه چې روایت شعر سلمان نه چاهل لري آیات لم یاتو بعد فلعله شاید اراده کړل به په دې چې اهلی ندی کسان چې کانو فقط کانو چودي فقط فقط دغه نو ندی بل وسيكون من بعدو رستم دي من هغه سبحانه حالهم چې داغي حال د دې د حال په شانتي وي ځکه دی خو د هغې سره تړلی شوی دی په چا سره دا آیات په ضمیر سره نو بیا به د هغه خبره څنګه شي چې هغه به د دې مصداق لا راغلی نه دی نو دا بیا د ما قبر سره تړلی کېده ولې په ضمیر سره خو همدغه تعویل به موږ کوو چې دی لا راغلی نه دی یعنی به تمامه هم راغلی نه دی دا مطلب نه چې راغلی نه دی مصداق هغه ټایم کې وو خو به تمامه والفساد فساد ستوي دا قیل هم لا تفسد فساد ستوي وی فساد خروج د شی ته وی من الاعتدال د اعتدال نه او الصلاح ضده چونکه طور افل شاو بیا زاد نو صلاح ته ویل کیږي هغه ضد ته وی وکلاهما دا دوار عام دي هر زار او چاته هر زار او هر چاته نافع تا هر زار شي او هر یعنی هر زار شي کی فساد او هر نافع شي کی سي هغه صلاح وکانه من فسادهم سره غرض علم موصوف دار چې دي صف فساد تزمکه کې کاو وی فساد تزمکه کې داو چې هغه هیذ الحروف برانګخت کول د جنگونو د فتنو به مخادعت المسلمین دوکې د مسلمانانو سره ومما وممالات الكفار عليهم او نصرت او مدد د کافرانو عليهم په ضرر د مقابله د مؤمنانو کې و افشاء الاسرار اليهم او اظهار به کو د رازونو اليهم هغه تر مسلمانانو رازونه به وړمونه کافرانو ته فإن ذلك دا ټول خبرې نه دي دا اصول کې فساد د ما فل ارض تا دا فساد چې په ځمکه کې من الناس د خلکو نه د دوابو نه او د حرس نه دا قسم خبرې نه دي د دا مفزي کېږي دی دا یو ادي یعنی دا یفزي دا مفزي کېږي فساد د ما فل ارض تا په ځمکه کې چې سدي هغه سوق دي مینه بیانیه خلق دې دابي دي حرس دې ومنو ازنه د دین اظهار د معاصیو د اهانت د دینو فإن الاخلال ذکر اخلال د شرایع او اعراض عن هذا شریعتونو نه مما دا قبیلین نه چې دا واجبه الحرج والمرج حرج او مرج حرج وی فتنه او قتل ته او مرج ویل کیږي چاته فساد ته ویل کیږي او دا خلل پیدا کوي په نظام د عالم کې والقائل سره او بل دغه کوي ومن الناس بعض خلکو نه منغه سوک یقول چې دا خبره کوي دا چا ویل چې کله چې دی ته او ویل شي فساد مکوي قائل سوک ته قیل خو مجهول صغرا کنه د دې قائل سوک ته نو په قائل کې هغه درې راي دي یا الله ر کله چې دی ته ویل شي الله و چې دی ته ویل شي یعنی مزو ته وایما زه مدار چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم قائل له او درې مدار چې بعض مؤمنان قائل له چې بعض مؤمنان ته و چې لکه فساد پزمکه کې ولې کوي نو قالو انما نحن مصلحون سم مونږ خو اصلاح کوو مونږ فساد نه کوو نو قائل کې څو اعتبار شو درې وقرال کې سای و حسام قیل بشمام الذم الاول په اشمام د زمه اول سره اشمام پکې کوي ځکه چې هغه حذف د وو باندې دلالت کوي په حذف د چا باندې نو پکې لک شانتي اشمام قیل کې قائل د شانتي وای چې هغه په حذف د چا باندې دلالت کوي دای یو چسکر چا ویل د علم قرات اخر قالو وای دی انما نحن مصلحون من کو اصلاح کون کیو دا جواب دی دا څه شی دی دا جواب دی لئذا و اذا قيل کله چې دې ته ویل شي کنه چې فساد پس مګر کې مکوي قالو انما نحن مصلحون و منګه خو اصلاح کون کیو مولانا جی بشانت کلام وی قالو انما نحن مصلحون انما خو تاسو ته پته چې ادوات قصر خو ډیر دي خو مضبوط پکې ما او الا او انما ده سره تقدیم دی او عطف ته دا ډیر مستعملېږي ما الا انما ما او الا او انما او تقدیم او لا عاطف دا څه شی ډیر مشهور او معروف دي پوه شئ په نو انما نحن مصلحون نه یو منګه مگر څه شی کون کیو اس نو دلته دی حصر وکړه دلته دی څه شی وکړه دی حصر وکړه او دی حصر داسې وکړه کنه دی دلته څه شی وکړه حصر وکړه حصر او قصر وکړه حصر او حصر او قصر قصر افراد وکړه خواج انما کې دا قانون دی دینه چې ما بعد راشي هي کې دوی دغی کله غدویم په اول کې حصر مقصدی کنه د دې دویم اول په دې دویم کې نو دلته د اول په دویم کې حصر مقصود دی انما نحن مصلحون معنا دا نه ده چې اسلام په من کې بندره یعنی من په اسلام کې بنیو دي څنګه وای ها لکه خلک وای انما زید منطلق سمانا ده انطلاق په زید کې بند کې زید په انطلاق کې بند او انما ينطلق زید کې زید په انطلاق کې بند کې انطلاق په زید کې بند انطلاق په زید کې بند ګوره دا اول په چا کې بند دي دویم کې نو انما نحنو کې اول دا نحنو دي او دا مصلحون ثانی دي نو د سينو کې اصلاح په من کې بند را وې منګه په چا کې بنيو په اصلاح نو تاسو وای دی دغه ته وای دی مسلمانانو ته چې تاسو زموږ باره کې دا خیال نه چې تاسو کې فساد او اصلاح دواړه شته خو نه نه موږ په چا کې بنو موږ په اصلاح کې بنو او فساد طرف تر سره زموږ عدول کېدل نشي دومره مبالغه کوي دومره څه کوي ادارت د ناصح د پر اعلی سبیل المبالغه معنی اداره چې نه د صحیح مخاطبه زمنګ بغزالک پدې تاسو مونږ ته وایي چې تاسو څه شی فسادګر منګه فسادګر نه یو فإن شاننا ذکر زمون شان ليس نه ده الا الاصلاح یعنی من په چا کې بنیو کنه اصلاح او زمونږ حال خو متمح خالی ده د شوایب او د چانه د فساد نه د خلق د فساد نه لأن انما د حسر د پاره وجه ذکر کوي ځکه انما خو مفید ده د حسر دا غشي چې دا ور باندې داخل شي هغه حسر مقصود علی ما بعده په ما بعد کې په د دې مثال بده سي انما زید منطلقون سمانه وانما قالوا ذلك دا خبره کوله دي لانهم تصور الفساد بصوره الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسنا دا دا فرض سوال وانما قالوا سره دا فرض سوال حاصل دا سوال دار چې دې چې دا فساد کارونه کول کنه دا خو محسوسي کارونه او دا خو ظاهر باهر خبره وي نو د دې تر انکار والے کوم انما نحن مصلحون دی ولي وي ته یو ښکارا خبره وکړه سوال باندې پوه شئ جواب دی دا چې تر فساد کارونه به کول دا مونږه کارونه کو پوډریان چې پوډر خرڅوي دا مونږه کار کو صفراوی باندې چې صفرا مرضی اے شیخ صفراوی باندې صفرا مرضی نو هغه باندې خواږه چیزونه څه شي لګي تار خو نو دې د فساد کارونه کوي او دا منګه دې دې چې منګه را باب چې په دې اجرو کې دا دغه وي دا وي منګه ډېر ځات ښه کارونه کوي خلک خوشاله و په دې باندې وي د خلکو خوشحالي څومره خبره ده دا شي نو دی او فساد والا شي کنه هغه ورته څنګه ښکار دي اسلام والا دا ځکه چې دا هپټایز مریض مریض کنه ځای مریض باندې خو ګړم څنګه لګي ترخه لأن انما ذکر انما هدا وشو وانما قالوا ذلك دا خبره کړل لئن هم ذکر خلق تصور الفساد دې تصور د فساد کړل به صورت الصلاح په صورت د چا لما في قلوبهم من المرض ذکر پزرونو کې څه شعر الله تعالی فرمای آغا کس چاغه ته خست کړی شی بد عمل فرعاه حسنا او دې څنګه یې دی آغا کس ها چاغه ته بد عمل خست شی فرعاه حسنا او دې څنګه یې فساد الا خبردار دا خلک فسادیان دي ولکن لا شرون دا رد دی لماذا خلکو چې دی دعوه کړو او ابلغ غیرت دی للاستناف به د وجر استناف لبه یو دارا چې دا جمله مستانفه راوړل شو الا انهم جمله مستانفه آیا دا خلکو دا خبر ټیکو کړه چې انما نحن مسلمون جواب نه نه دا ټیک نه دا کړي الا انهم هم المفسدون دي سړي فسادګر نو یو دا جمله مستانفه راوړلې شو نو دا استیناف هم په تاکیداتو کې څه شی یو تاکید کم کلام چې په جواب د سوال کې واقع شي نو پای کې څه شی کنه لګ وزن تاکید نو یو تاکید پکې ده دویمه دا چې د دې تصویر شو په حرف تاکید سره 50 سره په حرف او تصویر د دې په دو حرفینو د چا به حرف تاکید یو پکې د اعلی رې کنه او دویم ټکی پکې کم دی ان په دو حرفینو د تاکید چې یو الاره چا تنبیه ورکې په تحقیق د ما بعد دا دا تحقیق د پاره دی ولی دا تحقیق د پاره ذکر دی چې الا کې د حمزه انکار د پاره دی او د لام د نفي د پاره دی او نفي چې په نفي داخله شي څه پیدا کوي اثبات نفي چې په نفي داخله شي ځکه د حمزه په کې د چا د پاره دی د انکار د پاره دی کله چې د داخل شي په نفي نو نفي چې په نفي داخله شي اثبات پیدا کوي نو افاد التحقیق افاده به اره چا کې تحقیق د دې نظیر دار الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموت الیس الیس ذالک بقادر حمزه نه انکار د پاره دی او لیسم د نفی د پاره دی نفی چې بنا په داخله شي نو الیس ذالک بقادر معنی څه چې الله قادر الله په څه شي دی کنه قادر ولذالک د دې د وجنه دا نه مست لا تکادو قریب نه چې واقع شي جمله پس ته دینا الا مگر مصدر به په ما پاغه شی باندې چې پای سره استقبال کیږي د چا د قسم دې سره استقبال نه چا کیږي دې سره تلقی د قسم کیږي کنه د دې درست چې کوم د غینو قسم ذکر کیږي نو معلومه صدا خبره چې د دې د وجنه چې دار تحقیق د پاره راځي نو واقع نو قریبا نه د چې واقع شي جمله پس ته دینه مگر مصدر به بما پاغه شی باندې چې پای سره تلقی ر چا کیږي د قسم کیږي چې کوم واوی قسمیه ر یا بل شی قسمی چې کوم شی مواجهت ته چا کیږي د قسم نو داسې قسم کلمې رست ما بعد کې ذکر کیږي تاسو څه کیږي نو دا تاکید د پاره ده کنه واخته مج اما دا جمله معترضه ده د دې مثل اما ده التي هغه چغه من طلایع القسم چې هغه طلایع د چا نه دی کنه اما والذي اما والذي خبردار پا غزات مې د قسمې دی د طلایع د قسم نه دی یعنی کم چې قسم شروع کیږي دی په سر کې ذکر کیږي اما دا جمله معترضه ذکر کړه الا بحث کو کنه چې تحقیق ته ما بعد د پاره ذکر کیږي نو په منځ کې امام ذکر کړه اما مقصد څه اما مقصد دا ډېر تلایو د قسم نه دی کوم چې قسم ذکر کیږي لکه اما والذي خبردار الذي باغ ذات مې نه قسمي نو ډېر تلایو د قسم نه دی رستو قسم ذکر کیږي د په سر کې راوړل شي دا جمله معترضه راخه او دا ان نه دی الا انهم دا مقرر دی د نسبت نه دا پکې بل تاکید بل پکې تعریف ته خبر شعر غره هم المفسدون بل پکې توسید ته فصل شعر دی ا توسید ته فصل یعنی ضمیر فصل لاول شعر الا انهم هم المفسدون لرد ما فی قولهم دا ټول کارونه شیر دا رد دا چې دی په قول کې راغلی دا چې انما نحنو من التعریض التعریض نه مؤمنانو او ان دی تعریض په مؤمنانو باندې کو چې موږ څه شی وکنه اصلاح الله په دومره را دو کو او اخر کې ول استدراک به لا شرون او الله استدراک مو کولا کې لا شرون سره چې د خرو په شان تم نه پیږي د حیواناتو پرنګي شعور هم نه لري نو مولانا یو جمله مستانفه راوړل شو یو پکې اعلی ذکر سره تحقیق د پاره ذکر کیږي دوا درم پکې ان ټکه ذکر شو دا درې سلورم پکې المفسدون معرفه ذکر شو پنځم پکې ضمیر فصل راوړل شو او شپږم پکې څه شی راوړل شو اغا ولکن لا شرون اوم جمله مستانفه ذکر شو دا تقریبا ور ردتی